ملغلره له شریعت غږ راډیو یاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې ما ته ډیر ناخوښ او د قیامت په ورځ له ما څخه لرې کښېنستونکی هغه څوک دی چې ډېرې خبرې کوي او په ټوکو او بې ځایه په قاپلام بې احتیاطه خبرې کوونکی وي او په خبرو کې مغروره وي مينا فطري شهيدان لکه ګلونه دي مينا فطري شهيدان لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور نن د چهارشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې دولسمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جولای د میاشتې له پنځه ویشتمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مجسم ملیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د دښمن له یوې قرارګاه او دوو پوستو تیښته وکړه دوه رنجر او ډیر وسایل یې مجاهدینو ته پاتې شول د ننګرهار ولایت په غنیخیلو او سرخرود کې یو ټانګ او یو رینجر موټر ویجاړ لس تن عسکر مړه او ټپیان شول د میدان وردګ ولایت په نرخ کې ټانګ ویجاړ نه تنه مزدور اسکر او اربکیان ووژل شول د هلمند ولایت د مرجع او نادعلي ولسوالیو ترمنځ په پوستو د برید له امله نه تنه مزدور اسکر وویشتل شول او د زابل ولایت د تغر ولسوالۍ د فتحې او د مزدور دښمن د تلفاتو په اړه غبرګون تیر ورځ په هیواد کې د امریکایي شغالګرو قومندان جنرال جان نیکولسن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش په وړاندې د اسلامي امارت د مجاهدینو عملیات هڅوي او داسې نورې خبرې اسلامي امارت د امریکایي جنرال دغه مغرضانه څرګندونې د داعشي فتنې سره د مرستې لپاره ترسره سوې بولي او په ډاګه کوي چې داعشي فتنه له منځه وړل د اسلامي امارت شرعي موقف او د هیواد د لوړو ګټو مسله ده چې د هیڅ بهرني جهت هڅونې ته ضرورت نه لري امریکایي جنرال دې د داعش په وړاندې د چا جګړه نه هڅوي بلکې په ننګرهار او جوزجان کې دې له داعشانو څخه د هوایی لوجستیکي استخباراتي او مطبوعاتي ملاتړ او پړسولو څخه لاس واخلي نیکولسن په داسې مهال له رسنیو سره د داعش په ضد څرګندونې کولې چې همدا تېره ورځ یې تر قومندې لاندې امریکایي الوتکو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې څو ځله د داعش په پلوي د اسلامي امارت په نظامی خط او سنګرونو باندې بمونه وغورځول ترڅو یې د داعش د محو کولو مخه نیولې وي همدا ډول کله چې په ننګرهار او ځینو نورو برخو کې هم د اسلامي امارت مجاهدینو د داعشي فتنې د بشپړ ځپلو لپاره عملیات پیل کړي نو امریکایي اشغالګرو له داعشي فتنهګرو څخه حمایت کړی او د هغو په نفع بمبارۍ یې ترسره کړې دي همدا ډول کله چې په ننګرهار او ځینو نورو برخو کې هم د اسلامي امارت مجاهدینو د داعشي فتنې د بشپړ ځپلو لپاره عملیات پیل کړي نو امریکایي اشغالګرو له داعشي فتنهګرو څخه حمایت کړی او د هغوی په نفع بمباري ترسره کړې همدا ډول کله چې په ننګرهار او ځینو نورو برخو کې هم د اسلامي امارت مجاهدینو د داعشي فتنې د بشپړ ځپلو لپاره عملیات پیل کړي نو امریکایي اشغالګرو له داعشي فتنګرو څخه حمایت کړی او د هغوی په نفع بمباري یې ترسره کړې ده امریکایي جنرال دا څرګندونې د دې لپاره کوي چې یو ډول د داعش لپاره د اسلامي امارت د مجاهدینو پر ضد تبلیغاتي توکي برابر کړي او مرسته ورسره وکړي ډیر ځله امریکایانو د داعش په ګټه او د هغوی د بزرګنمایي لپاره راپورونه خپاره کړي او له نورو لارو څخه هم د داعشي فتنې د اکمال او خورولو لپاره له پټو او ښکاره دسیسو کار اخیستی اسلامي امارت خپل ولس ته ډاډ ورکوي لکه څرنګه چې د اشغالګرو په مقابل کې جهاد او د ازادۍ مبارزې ته ملا تړلې همدا ډول بل امریکایي ملاتړو سره د داعش په نامه فتنه هم له منځه وړي ورخطا دښمن له یوې غټې قرارګاه او دوو مهمو پوستو څخه تېښته وکړه. په سیمه کې د دښمن یوې لویې قوې پنځه ورځې پرله پسې زور ووهه تر څو یې د قرارګاه او پوستو ته اکمالات ورسوي خو په سیمه کې د مجاهدینو له کلک او دوامدار غبرګون سره مخامخ شوه او د درنو تلفاتو په لیدلو سره پرته له دې چې اکمالات ورسوي بیرته په شرمېدلي حالت کې شاتګ ته اړ کړل شوه خبر وايي بلاخره دښمن تېره شپه په ډېر وارخطا حالت کې له تیاري نه په ګټه اخیستنې نوموړې قرارګاه او پوستې خوشې کړې دي. له دښمن څخه په قرارګاه او پوستو کې دوه عرادې رنجر او ګڼ شمېر وسایل هم پاتې او د مجاهدینو لاس ته ورغلل. دا چې د نوموړې ولسوالۍ نورې سیمې لا له وړاندې فتح شوې وې نو د دغې قرارګاه او پوستو په نیول کېدو سره د ګیان ولسوالي په بشپړه توګه د مجاهدینو په کنټرول کې شوه او د ولسوالۍ له ټولو سیمو څخه د دښمن شوم ټغر په ټولیزه توګه ورټول شو. همداراز د یاد ولایت د اومنې ولسوالۍ په څنډو کې ځواکه سیمې ته نږدې د مزدورو پولیسو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه د معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ درې تنه پولیس ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان دي د یادولو وړ ده چې په سیمه کې د دښمن هغه قوه د مجاهدینو له لوري تر کلکې محاصرې او بریدونو لاندې ده چې هڅه یې کوله ځواکه سیمې ته ننوځي. یاده قوه له کلک مقاومت سره مخامخ ده او تر دې دمه یې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د راپورونو له مخې تیر ماښام اوه بجې د ننګرهار ولایت غنیخیلو ولسوالۍ اړوند پنځه ویشتم نمبر ویالې سیمه کې تورخم ته پر غځېدلې لاره په تېرېدونکو عسکرو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو خبر وايي د برید په پایله کې یو ټانګ ویجاړ دوه تن عسکر ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول دغه راز پرون سهار اوه بجې د یاد ولایت سرخرود ولسوالۍ مربوط پیر صاحب باغ سیمه کې د مزدورو پولیسو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ دوه تنه پولیس ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند قرچخ سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې پنځه تنه اربکیان ووژل شول چې د وژل شوي جسدونه د جګړې په ډګر پراته دي او پاتې نور په تیښته ولاړل په نښته کې له دښمن څخه پنځه میله کلاشینکوپونه یو میل پیکا ماشیندار، دوې مخابرې، یوه امریکایي توپنچه، ګرنیټ انداز او په ډیر اندازه ډول ډول مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل دغه راز پوستې ته په راتلونکي کومکي قوې د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي مین په مټ چاودنه وشوه چې په پایله کې د دښمن یو ټنګ ویجاړ څلور تنه عسکر ووژل شول دلته هم له دښمن څخه دوه میله کلاشینکوپونه یو میل پیکا ماشیندار، دوه نارنجک انداز، یو میل دهشکه او یو شمیر مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل. په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. همداراز د یاد ولایت چک ولسوالۍ اړوند قرباني کلي کې ګډ دښمن د ملکي خلکو په کورونو وحشنه بمبار ترسره کړ. د معلوماتو له مخې په دغه بمبار کې د لاجر په نوم د یو تن کلیوال کور په بشپړه توګه ویجاړ شو دغه راز خلکو ته درانه مالي زیانونه هم واوښتل خو لله الحمد چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې د هلمند ولایت د مارجه او نادعلي ولسوالۍ ترمنځ د عبدالله قل په سیمه کې بېګا شپه دولس نیمې بجې د مزدور عسکرو پولیسو او اربکیانو په پوستو پراخ وسله وال بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې د پوستو ټاورونه تخریب او نه تنه مزدور عسکرو، پولیسو او اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. مجاهدین تلله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز د اید ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د تریخ ناور په سیمه کې پرون مازیګر شپږ بجې د مزدور دښمن په پوستو وسلوال بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر وویشتل شول همداراز د نادالي ولسوالۍ اړوند د یو دیرشم غربي په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې یرغلګرو امریکایي عسکرو د خپلو مزدورو کمانډویانو په ملتیا د مجاهدینو په یوه مرکز چپه ووهله له چاپې سره سم مجاهدینو په ګډ دښمن وسله وال بریدونه پیل کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر ډیره یې دوام وکړ د برید په پایله کې ګډ دښمن د تلفاتو په لیدلو سره له سیمې نه وتښتید مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوی زیان نه دی اوښتی د الخندق عملیاتو په لړ کې وړمه شپه یوه بجه د زابل ولایت د تغر ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او نورو تأسیساتو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې د ولسوالۍ مرکزي ودانۍ قرارګاه کمپاین او پوستې په بشپړه توګه فتح شوې د بریدونو په مهال د دښمن درې رنجر موټر یوه شوبله او دوه ټنګونه وسوځول شول، اووه دېرش تنه مزدور عسکر یې ځای پر ځای قتل او دوه تنه یې لا هم ژوندي ورک دي. له دښمن څخه څلوېښت میله سپکه او درنه وسله او په زیاته پیمانه نور مهمات ولج شوي. په سیمه کې مجاهدین په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. په پیښه کې پنځه تنه مجاهدین زخمیان او درې تنه نور د شهادت لوړ مقام ته رسېدلي. د راپورونو له مخې پرون غرمه شاوخوا دولس بجې د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ کې د دښمن په هغه قوه د مجاهدینو له لوري بریدونه ترسره شول چې هڅه یې کوله په سیمه کې پوستو ته اکمالات ورسوي خبر وايي جګړې تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې پنځه تنه عسکر ووژل شول او درې تنه نور ټپیان شول. له تخار ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې تېره شپه درې بجې د یاد ولایت نمکاب ولسوالۍ کې ګوډاګیو عسکرو پولیسو او اربکیانو د خارجي اشغالګرو په ملاتړ له څو استقامتونو څخه د مجاهدینو په سنګرونو پراخ بریدونه پیل کړل چې د مجاهدینو له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخامخ شول ګډ دښمن هڅه کوله ترڅو د زمچاپ په ګډون ټولې هغه سیمې چې په دې وروستیو کې مجاهدینو فتح کړې وې بیرته تر ګوتو کړي خبر وايي جګړې تر غرمې دولسو بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې یې دښمن ته درانه ځاني او مالي تلفات واوښتل د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس دوه تنه اربکیان ووژل شول د قومندان فاضل په شمول درې تنه نور مرګوني ټپیان شول په خبر کې ویل شوي چې د دښمن بریدونه په شا تمبول شوي او د تلفاتو په لیدلو سره بیرته له سیمې نه وتښتېدل چې اوس مهال د مجاهدینو تر تعقیبي بریدونو لاندې دي د نښتو په جریان کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی د غزنی ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند رحیم خیلو سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل خبر وايي د بریدونو په پایله کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی همدارنګه پرون سهار نه بجې د یادې ولسوالۍ مربوط اوګره سیمه کې د مزدورو پولیسو د پوستې د قومندان د سپرلۍ په کورولا ډوله موټر د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې موټر ویجاړ قومندان او یو تن ساتونکی قومندان او یو تن ساتونکی ځای پر ځای ووژل شول د غور ولایت د دولینه ولسوالۍ اړوند د سلمین د سیمې یو تن اربکی قومندان محمد حسن له خپلو اوو تنو ملګرو او وسلو سره د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو نوموړو کلک هوډ څرګند کړ چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته ور نه شي بلکې د ژوند تر پایه به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د رزقان په سیمه کې پرون مازیګر پنځه بجې یو تن قومندان نجیب الله د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو نوموړي له ځان سره دوه پیکا ماشیندارونه اووه کلاشینکوپونه او مهمات هم مجاهدینو ته راورسول د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ د مرکز اړوند د نیازو د سرای په سیمه کې د مزدور عسکرو په شوبله د ماین درنه چاودنه وشوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه پکې سپاره مزدور عسکر مړه او ټپیان شول او وروستی خبر دا چې د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ کې څلور تن اربکیان او یو تن عسکر له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول خبر وايي یادو اربکیانو د حقایقو په درکولو او د دعوت ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کرغېړن سپ څخه را جلا او مجاهدینو ته تسلیم شول. امریکا و ناتو هیچ وقت دوست و خیرخواه ملت ما نبوده و تا حالا جز فریب و کشتن ما دیگر خدمتی به ما و خاک ما نکردند. خدای کړی حسام نور افغان او بې احساسه وجدانونه هر وخت لا ترې په ګلونو یې راوله بهار په دې خزانو د افغانستان په کلیوالي او لرې پرتو سیمو کې داسې شپه یا ورځ نه تیریږي چې بې ګناه ملکي افغانان دې د امریکایي ډرون یا جیټ الوتکو په بمبار د داخلي یا خارجي ځواکونو په توغندیزو بریدونو او یا هم شپنیو عملیاتو کې نه وي وژل شوي د دغو مسلسلو جنایاتو ځینې پیښې داسې هم وي چې په لسګونو بېګناه وګړي په جمعي شکل شهیدان او یا هم د یوې کورنۍ ټولو نارینه و او ښځینه و په وحشیانه بمبار کې ژوند له لاسه ورکړی وي د داسې پیښو څو تازه مثالونه د پکتیا ولایت د زرمت، د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو، د کندوز ولایت د چاردرې او دې ته ورته هغه نورې پیښې دي چې په هره یوه یې د ولسي قتل عام او ستر جنګي جنایت اطلاق کېدلای شي. په دې وروستیو کې چې د افغانستان یو شمېر ولایاتو ته امریکایي عسکر بیا راستانه شوي دي، په دغسې پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. که څه هم د امریکا او کابل اداري رسنۍ دغو بمبارونو او وحشتونو ته انعکاس نه ورکوي، خو په اجتماعي رسنیو کې هره ورځ د امریکايي عسکرو د جنایاتو مستند انځورونه او ویډیوګانې وینو چې د یرغلګرو له وحشت څخه پرده پورته کوي. د وحشت او جنایت د دې ناتمام بهیر په اړه تر ټولو د تأمل وړ نقطه دا ده چې په دې بې دریغه قتلونو او تخریبي اعمالو د بشر د حقوقو د څار ادارو، د نړۍ حکومتونو، مستقلو سازمانونو او شخصیتونو هم ځانونه ناخبره اچولي او د مخنیوي لپاره یې نه کوم عملي اقدام کوي او نه هم کومه لفظي تبصره. نه پوهېږو چې دوی خپل دادوګانه موقف څرنګه توجیه کوي؟ چې په اروپا یا غربي نړۍ کې که څوک د بل چا لخوا په چاقو ووهل شو او یا هم په کوم بل معمولي برید کې ورته مرګ ژوبله واوښته نو په هغه ورځ د ټولې نړۍ رسنیو همدا پیښه سرټکی کړې وي د ملګرو ملتونو سرمنشي د پیښې له متاثرینو سره خپله خواخوږي شریکوي د نړۍ سیاسي شخصیتونه ورسره ماتم لمانځي او د خواخوږۍ او مرستې له هیڅ وعدې څخه مخ نه اړوي مګر په افغانستان کې امریکایي الوتکې سلامت کلي بمبار کړي کورونه په کنډوالو بدل کړي په خوب ویده ماشومان د سپین پاسپورسو په لمبو کې پاخه کړي غریبکاره کلیوال بزګران او مالدار افغانان له ژوند او ټولو مادي سرمایو بې برخې کړي کورونه په ډله ییزو قبرونو بدل شي خو بیا هم نه یې رسنۍ خبر اخلي او نه یې هم نړیوال بشري وجدان درد او غم احساسوي دا دوګانه چلند او له بشري موضوعاتو سره سیاسي تعامل واقعا ناموجه او د شرم وړ دی. له دې څخه ثابتېږي چې د وروستیو پیړیو د بشرپالنې، انساني حقوقو او همدردۍ شعارونه او داعیې له شکست سره مخامخ شوې. د دې جنایاتو او عام وژنو مخنیوي ته رابولي د امریکایانو لخوا روان بمبارونه که دوی هر نوم ورکوي خو عملی نتیجه یې د بیګناه او بېغرضه وګړو وژل زخمی کېدل او د هغوی د کورونو نړېدل دي د اسلامي ورورولۍ او انساني خواخوږۍ غوښتنه دا ده چې باید د دې بمبارونو او قتل عامونو د مخنیوي لپاره غږ پورته کړو ترڅو زموږ د بیچاره ولس د اضافه وینو بهیدلو